دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ ملغلره رسول الله لا شریعت دغ راډیو یاوي چې می د ژوند مرحله ټول ابو امامه رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی وای بهترین خیرات هغه دی چې مجاهدینو ته څوک د ګرمۍ په مهال خیمه ورکړي یا مجاهدینو ته د خدمت لپاره یو مریی په تحفه ورکړي یا مجاهدینو ته ځوان او قوي وښ ورکړي چې هغه د جهاد ضروریات ورباندې پوره کړي د دې حدیث روایت ترمذي کړی دی کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له دولسمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مجسم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ کې یو بیس او پنځلس امنیتي پوستې پتحه دیارلس تن عسکر مړه او ژوبل شول. د خوست ولایت په دوه منده ولسوالۍ کې د کمپاین په عسکرو غبرګو چاودنو تر شلو زیات عسکر ووژل د سرپل ولایت مرکز ته څیرمه اووه نورې پوستې هم فتح شوې دښمن ته دروند زیان اوښتی د کندهار ولایت په میوند کې څوارلس تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې د مجاهدینو د شهادت ادعا حقیقت نه لري اوس هم بشپړ خبرونه. د الخندق عملیاتو په ګړندي بهیر کې پرون ماسپښین دوې بجې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ اړوند بارګا سیمه کې د مزدوري اردو په بیس او پوستو د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا عملیات پیل شول دغه عملیاتو چې تر دوو ساعتونو یې دوام وکړ مزدور دښمن اړ کړ چې یو غټ بیس او پنځلس دفاعي پوستې تخلیه او مجاهدینو ته پرېږدي. راپور زیاتوي چې د تېښتې په مهال ګوډاګیو عسکرو غوښتل د مجاهدینو له محاصرې خوندي ځانونه وباسي، خو په کمین کې ناستو مجاهدینو پرې درانه بریدونه وکړل چې له امله یې دیارلس تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شول. په دې سربېره په فتح شوي بیس کې یو رینجر موټر او زیاته اندازه مهمات او جنګي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. پاتې دې نه وي چې مجاهدینو ته دا سوبې داسې مهال په برخه کېږي چې تېرو ورځو کې البرز هم د درو پوستو په فتح کولو سره په مکمل ډول د مجاهدینو لاس ته ولوېدله او نورو ولسوالیو کې هم د پام وړ پرمختګونه روان دي. د خوست ولایت د دوه منده ولسوالۍ اړوند سید خېلو د کمپاین په پولې دښمن د مین دوه غبرګې چاودنې وشوې راپورونه وايي چې په دغه چاودنو کې تر شلو زیاتو ګوډاګیو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بزدل دښمن د تل په څیر د عامو خلکو کورونه په هاونونو وویشتل. د کابل ولایت پنځم حوزه کې د استیناف محکمې رئیس ووژل شو. د غلچکیو بریدونو په لړ کې پرون مازیګر پنځه بجې د غزني د استیناف محکمې رئیس د کابل ښار په پنځمه حوزه کې ووژل شو. په قاضي فضل کریم عارف پرون مازیګر د خواجه جنګ قبرستان سیمه کې د مجاهدینو لخوا برید وشو او ووژل شو همداراز د کابل جلال آباد په لویه لاره د لغمان قرغیو ولسوالۍ اړوند د خیروخیلو سیمه کې مجاهدینو په مزدور دښمن برید ترسره کړ د دغه کمین برید په نتیجه کې د ګوډاګي ادارې یو رینجر موټر تخریب دوه تن عسکر مړه او درې تنه نور ژوبل شول د سرپل ولایت له مرکز نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي د القندق عملیاتو په لړ کې د اسلامي امارت مجاهدینو د سرپل ولایت مرکز اړوند د بلغولې په سیمه کې د مزدور دښمن په پوستو وړ مشپه عملیات پیل کړي چې په پایله کې د بلغولې مهمه او ستراتیژیکه سیمه د ټولو پوستو او قرارګاو په شمول په بشپړه توګه فتحه تر دېرش تنه زیات مزدور عسکر پولیس او اربکیان قتل، ګڼ شمېر نور ژوبل او ژوندي اسیران شوي دي. همداراز له دښمن څخه په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې او ګڼ شمېر موټر او ټانګونه نیول شوي دي. د بلغلي له فتح کېدو سره سم د مرکز اړوند اووه نور مهم کلي هم نیول شوي او مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې مزدور دښمن ادعا کړې چې په سیمه کې یې نهه دېرش تنه مجاهدین شهیدان او دیارلس تنه زخمیان کړي، د مزدور دښمن په پنځو پوستو د مجاهدینو له لوري پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونو کې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې اته تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، شپږ تنه نور ژوبل شول. د بریدونو په مهال د یرغلګرو الوتکو په سیمه کې بمبار کړی د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار اړوند د نهمې حوزې جادې ته څیرمه د مزدور عسکرو یو تن مهم جاسوس حکمت د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو جاسوس حکمت د قومندان فرید هغه مهم جاسوس و چې ګڼ شمېر بېګناه ملکي وګړي د مزدور دښمن په لاس کې ورکړي وو د یادونې وړ ده چې پرون سهار د کندهار ښار د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې دوه تنه جاسوسان د خپل عمل په سزا ورسېدل. مجاهدینو په کندهار ښار کې په جاسوسانو او مزدور عسکرو او پولیسو خپل بریدونه تېز کړي چې دښمن یې له سختې وارخطایۍ سره مخ کړی دی. د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار د څلورمې حوزې د حضرت جي بابا په سیمه کې د ترکاري په کوڅه کې د همدې سیمې د پوستې مزدور قومندان او ورسره دوه تنه مزدور پولیس د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې په داسې مهال ووژل شول چې په سیمه کې په تلاشي کولو بوخت وو. له پیښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل. همداراز د خاکریز ولسوالۍ اړوند د منډیګک په سیمه کې بیګا شپه د مزدوري اردو د عسکرو په دوو پوستو وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې یې ګڼ شمېر مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. په پېښه کې څلور تنه مجاهدین زخمیان او یو تن د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. تقبله الله تعالی د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو په سیمه کې کندهار ته پر غځېدلي سړک بېګا شپه یولس بجې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت اته تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل ګڼ نور ژوبل شول همداراز د دښمن یوه شوبله سوځول شوې په پېښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د قرباغ په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې له مزدور عسکرو او اربکیانو سره جګړه ونښته جګړه چې د ماښام تر اتو بجو پورې دوام وکړ په پایله کې اووه تنه مزدور عسکر او اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت د دولت آباد ولسوالۍ اړوند د پیروزه په سیمه کې تېره ورځ ماسپرین دوې بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې یو ټانګ او یو رینجر موټر ویجاړ دوه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل درې تنه نور ژوبل شول د بادغیس ولایت د سنګیاتش ولسوالۍ اړوند د بادروکي په سیمه کې تېره شپه دولس بجې د الخندق عملیاتو په لړ کې د مزدور دښمن په مهمه پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې اووه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او پاتې یې په تیښته ولاړل همداراز په پوسته کې د دښمن درې موټر سایکلونه سوځول شوي یو ثقیل یو راکټ، درې کلاشینکوفونه، یوه توپنچه او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. په پیښه کې پنځه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ اړوند د زرتالي، چتو او لونډیاني په سیمو کې په جلا بریدونو کې پنځه تنه مزدور عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د یاد ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوې په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر او پولیس ځای پر ځای قتل، دوه تنه نور ژوبل شول. وروسته له هغه چې مزدور دښمن د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ د چلتن له پوستې وشړل شو تېره ورځ یې د نهایي وارخطایۍ له امله دوې نورې پوستې هم تخلیه او مجاهدینو ته پرې ایښې دي دغه دوې پوستې چې د غره په سر جوړې شوې وې د مجاهدینو د بریدونو له ډاره پرېښودل شوي او ټول عسکر یې په تېښته وتلي پاتې دې نه وي چې د دې پوستو په تخلیه کېدو سره اوس ټوله سیمه د مجاهدینو تر واک لاندې ده د دښمن سب پرېښودلو په لړ کې پرون ورځ د ګوډاګۍ ادارې پنځه تنه کارکوونکي وروسته له هغه چې حقیقتونه یې درک کړل په مزدور اداره کې له دندې لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول د فراه ولایت د مرکز اړوند د ریګي د نوي پله په سیمه کې بېګا شپه درې بجې وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې نیم ساعت یې دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو بل ژوندی اسیر او پاتې په تیښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه دوه سقیلان، درې کلاشینکوپونه، یو راکټ، یو بم افګن، یو چلتر ټوپک، یو موټر سایکل او ګڼ شمېر نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یادونې وړ ده چې یاده پوسته څلور شپې وړاندې هم فتح شوې وه چې په کې پنځه تنه مزدور پولیس قتل، څلور تنه ژوندي اسیران، یوولس میله وسلې ولجه شوې وي. تېره ورځ دوولس بجې د پشم په نوم د اربکیانو وحشي او ظالم قومندان د سید آباد ولسوالۍ په بازار کې د چوک پر سر ووژل شو. پشم چې د اربکیانو موسس بلل کېدو او اوس مهال هم د اربکیانو د یوې پوستې قومندان و، په ډېرو زیاتو جنایاتو او مظالمو کې لتاړ و. هغه د یادې ولسوالۍ د سید خیلو کلي اوسېدونکی و چې له ډېره وخته د مجاهدینو تر تعقیب لاندې و او بالاخره تېره ورځ په یو غلچکي برید کې ځای پر ځای ووژل شو. په اشغالګر دښمن د بریدونو په جریان کې د امریکایي اشغالګرو په ستر پټنځای باګرام هوایي اډه تېره شپه درې ځله توغندیز بریدونه وشول. راپور کې راغلي چې بېګا لومړی په اوه نیمې بجې بیا په لس بجې او دریم ځل په درې بجې په دغه لویه نظامي اډه توغندي ولګېدل. توغندي په هدف سم لګېدلي او دښمن ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي چې د کره شمېر په اړه یې لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. تېره شپه لس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د شبرغان په خواجه ګردک سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته برید ترسره کړ چې په نتیجه کې درې تنه مزدور پولیس ووژل شول، همدارنګه بېلابېل مهمات او وسلې هم لکه یو میل ثقیل، یوه دسته راکټ او څلور ارادي موټرسایکل د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د ترلاسه شوي خبر له مخې تېره شپه مجاهدینو د قوشتپې په جرقندوق سیمه کې د ګوډاګي ادارې په پولیسو برید کړی، دوه پوستې یې په بشپړه توګه نیولې څلور تنه مزدور عسکر پکې وژل شوي او دوه تنه ژوندي نیول شوي دي په دې سربېره د دښمن ګڼ مهمات او جنګي توکي لکه پیکا درې میل ام شپاړس ټوپک یوه پایه چریکي هوان او څلور کلاشینکوپونه د مجاهدینو لاسته ورغلي او یو ټانګ یې هم له منځه وړل شوی دی د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ اړوند د پلمستان په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو همداراز د هرات او پښتون زرغون په لویه لاره په مزدور دښمن د کمین په ترڅ کې برید ترسره شو په بریدونو کې دوه تنه پولیس ژوبل یو وژل شوی د نورو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي درنو او قدرمنو اوریدونکو د افغانستان په کلیوالي او لرې پرتو سیمو کې داسې شپه یا ورځ نه تیریږي چې بې ګناه ملکي افغانان دې د امریکایي ډرون یا جیټ الوتکو په بمبار د داخلي یا خارجي ځواکونو په توغندیزو بریدونو او یا هم شپنیو عملیاتو کې نه وي وژل شوي د دغو مسلسلو جنایاتو ځینې پیښې داسې هم وي چې په لسګونو بې ګناه وګړي په جمعي شکل شهیدان او یا هم د یوې کورنۍ ټولو نارینه و او ښځینه و په وحشیانه بمبار کې ژوند له لاسه ورکړی وي د داسې پیښو څو تازه مثالونه د پکتیا ولایت د زرمت د ننګرهار ولایت د خوګیاڼو د کندوز ولایت د چاردرې او دې ته ورته هغه نورې پیښې دي چې په هره یوه یې د ولسي قتل عام او ستر جنګي جنایت اطلاق کېدلای شي په دې وروستیو کې چې د افغانستان یو شمېر ولایاتو ته امریکایي عسکر بیا راستانه شوي دي په دغسې پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی که څه هم د امریکا او کابل اداري رسنۍ دغو بمبارونو او وحشتونو ته انعکاس نه ورکوي خو په اجتماعي رسنیو کې هره ورځ د امریکایي عسکرو د جنایاتو مستند انځورونه او ویډیوګانې وینو چې د یرغلګرو له وحشت څخه پرده پورته کوي د وحشت او جنایت د دې ناتمام بهیر په اړه تر ټولو د تأمل وړ نقطه دا ده چې په دې بې دریغه قتلونو او تخریبي اعمالو د بشر د حقوقو د څار ادارو، د نړۍ حکومتونو، مستقلو سازمانونو او شخصیتونو هم ځانونه ناخبره اچولي او د مخنیوي لپاره یې نه کوم عملي اقدام کوي او نه هم کومه لفظي تبصره. نه پوهېږو چې دوی خپل دادوګانه موقف څرنګه توجیه کوي. چې په اروپا یا غربي نړۍ کې که څوک د بل چا لخوا په چاقو ووهل شو او یا هم په کوم بل معمولي برید کې ورته مرګ ژوبله واوښته نو په هغه ورځ د ټولې نړۍ رسنیو همدا پیښه سرټکی کړې وي د ملګرو ملتونو سرمنشي د پیښې له متاثرینو سره خپله خواخوږي شریکوي د نړۍ سیاسي شخصیتونه ورسره ماتم لمانځي او د خواخوږۍ او مرستې له هیڅ وعدې څخه مخ نه اړوي مګر په افغانستان کې امریکایي الوتکې سلامت کلي بمبار کړي کورونه په کنډوالو بدل کړي په خوب ویده ماشومان د سپین پاسپورسو په لمبو کې پاخه کړي غریبکاره کلیوال بزګران او مالدار افغانان له ژوند او ټولو مادي سرمایو بې برخې کړي کورونه په ډله ییزو قبرونو بدل شي خو بیا هم نه یې رسنۍ خبر اخلي او نه یې هم نړیوال بشري وجدان درد او غم احساسوي دا دوګانه چلند او له بشري موضوعاتو سره سیاسي تعامل واقعا ناموجه او د شرم وړ دی. له دې څخه ثابتېږي چې د وروستیو پیړیو د بشرپالنې، انساني حقوقو او همدردۍ شعارونه او داعیې له شکست سره مخامخ شوې. د دې جنایاتو او عام وژنو مخنیوي ته رابولي د امریکایانو لخوا روان بمبارونه که دوی هر نوم ورکوي خو عملی نتیجه یې د بیګناه او بېغرضه وګړو وژل زخمی کېدل او د هغوی د کورونو نړېدل دي د اسلامي ورورولۍ او انساني خواخوږۍ غوښتنه دا ده چې باید د دې بمبارونو او قتل عامونو د مخنیوي لپاره غږ پورته کړو ترڅو زموږ د بیچاره ولس د اضافه وینو بهیدلو